بیا یې ویل ښه خیر آیا دی د دې وړ و چې تا دته پر ما باندې فضیلت ورکړ که ته ما ته د قیامت تر ورځې پورې مهلت راکړي نو زه به د ده د ټول زوزات څټه وباسم یوازې لږ غوندې کسان به راڅخه وژغورل شي او هر هغه څوک چې په خپل بلنې سره خویولای شي وی خویوه خپل سپاره پلی دی ور باندې راوله په مالونو او اولادونو کې ور سره برخه والشه او هغه د وعدو په دام کې ونخلوه او د شیطان وادي دی وی غلونه پرته نور هیڅ هم ندی کله چې په سمندر کې پر تاسو مصیبت راځي نو له هغه یو ذات نه پرته نور ته بلنه ورکوي هغه ټول ورکیږي او کله چې هغه تاسو غوري وچی ته مو رسوي نو تاسو لغنه مخ اړوي پر اختیار انسان ډیر ناشکر دی هغه په پام کې ونیسه چې موږ هر ډله د غیل رهبرانو سره راوغواړو په هغه وخت کې چې کوم کسانو ته خپل عمل نامه په خیل لاس کې ورکړه شو هغه به خپل عمل نامه ولولي او پر هغه به یو بد سره ظلم ونشي او که تا دا چې کړی وای نو موږ به پر تا باندې دنیا کې هم دوه برابر عذاب پنځ کړی وای او په آخرت کې به هم د دوه چند عذاب بیا به زموږ په مقابله کې تا کوم رستندوی نه وای مندلای دا زموږ ځانګړې کلنډاره ده چې دا و ټول پیغمبرانو په باب موږ چلولې ده چې له تا نه مخکې موږ هغوی لګلو او زموږ کلنډاره کې به ته کوم بدلون ونه مومې أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا او اے محمد که موږ وغواړو هغه ټول څه به له تا نه واخلو چې موږ د وحی په وسیله تا ته درکړي دي بیا به ته زموږ په مقابل کې کوم ملاتړ ونه مومې چې هغه بېرته درکړای شي إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ووایا که انسانان او پریان ټول لاسونه یو کړي د دغه قرآن غوندې د کوم شي د راوړلو هڅه وکړي نو را به یې نشي وړلی که ټول یو له بل سره مرسته وکړي هم یا ستا لپاره د سرو زرو یو کور اوسي یا ته آسمان ته وخېږي او ستا په ساتلو به هم موږ باور ونه کړو تر څو چې ته پر موږ باندې یوه داسې لیکنه نازله نه کړې چې موږ یې ولولو ای محمده دوی ته ووایه پاک دی زما پروردګار آیا زه له یو پیغام راوړونکي انسانه پرته بل څه یم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا کله چې خلکو ته هدایت راغی نو پر هغه باندې ایمان راوړلو نه هغوی کوم شي منع کړل اے محمد دوی ته وایه چې زما او ستاسو په منځ کې یوازې دیو الله شاهدی کافی ده هغه د خپل بندگانو له حال نه خبردار دی او هر څه ویني ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه چاته چې الله پاک لار وخی هغه لار مندونکی دی او څوک چې هغه په ګمراهی کې وګرځوي نو ته به د داسې خلکو لپاره له هغه پرته بل هیڅ ملاتړ او مرستندوی ونشي موندلای دغه خلک به موږ د قیامت په ورځ پر مخ راکاږو لاندې ګونګیان کانه دا غو استوګنځی دوزخ دی دا د هغو د دغه حرکت مجازا دي چې هغه زموږ له آیاتونو نه منکر شول او وی ویل آیا کله چې موږ یوازې هډوکي او خاورې پاتې شو نو موږ به بیا له سره نوی پیدا کړای شو را پاسول شو اے محمد دوی ته وایه که چیرته زما د رب د رحمت خزانې ستاسو په لاس کې وای نو تاسو به د هغې د لګېدو له ویرې هرومرو هغه زیرمه کړې ساتلې وای په رښتیا چې انسان ډیر تنګ زړی دی موږ موسی علیه الصلاۃ والسلام ته نه نښانې ورکړې چې په ډاګه څرګندې خودلې اوس دا په خپل تاسو د بنی اسرائیل نه پوښتنه وکړي چې هغه ورته مخامخ راغلی نو فرعون هم دا ویلو چې موسی علیه الصلاۃ والسلام داغه په جواب کې ویل ته څه پوهیږي چې دغه سترګې پرانیستونکې نښانې د آسمانونو او ځمکې د پروردګار نه پرته بل څه نه دي نازلې کړي او زما ګمان دا ده چې ای فرعونه ستا کمبختی راغلی ده فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا په پای کې فرعون او پتهل چې موسی علیه الصلاۃ والسلام او بنی اسرائیل له واد نه وشړي او موږ هغه او د هغه ملګری یو ځای غرق کړل دغه قران موږ په حق نازل کړی دی او په حق دی نازل شوی دی او ای محمد ته موږ له دې پرته د بلې وظیفې لپاره نه لګل شي څوک دی ومني هغه ته زیره ورکړه او چې څوک دی ونه مني هغه ته اختار ورکړي اے محمد دغو خلکو ته وایي چې که تاسو دا ومنئ او که یې ونه منئ کومو کسانو ته چې له دې نه مخکې علم ورکړل شوی دی هغو ته چې کله دا اورول کېږي نو هغوی پړمخی په سجده لوېږي او خپل منځ مه په ډیر لوړ آواز سره کوه او نه په ډیر ټیټ آواز سره د دې دواړو په منځنۍ لهجه کې غوره کړه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك او نه هغه دی وسې دی چې څوک دغه ملاتړ وي او دغه لوی بیان که کامله درجه لوی